بسم الله الرحمن الرحيم باب تيمم دا باب په باره د احکام او مسائل د تیبونه شه دا د سو د غسل بیان نه بعد د تبیم ته بنه بیان ده ځکه چې دا خلیفه ده د یو د سناو دی غسل نه د خلیفه مقام ورسته وي په اصل نه قرآن پاک شاه دا دریام ور ذکر شوی دا اول او داسته بیا غسل دی بیا دینه بعد تبین د فقها په هې ترتیب باندې بیان کو او د څه بیان کو بیا د غسل بیان کو دینه بعد بیا ته بنه بیان کو په لغت کې مطلق قصد ته ویل تیمم ولا تیمم الخبیث منه ولا تقصد الخبیث تیمم من قصد اراده هدا ملو تیمم تعریف نو وکړو چې تیمم چاته ویل شي ځکه چې معلوم ده عام تعریف دا کو چې قصد صحیح طاهر لتطهیر قصد سعید طاهر لتطهیر فوکې مزکه تا قصکل د زون په کولې د پر چې زون په باندې پوک ورخ تعریف دا ده چې مسح العزوین من السعید طاهر بشرایط مخصوصه ومن لم يجد الماء كيم سراي چې نمی می یبو یبو یې نمی دله المانا ما مطلق مراد دی چا احداث په باندې ځای لکېږي ما مقید نه ا کوي یا کنه او مطلق ابن هغه ما مراد دی چې کافی وي د اودس لپاره چې اودس په باندې کېږي او که داسې یو ګیلاس یې بوې چې اوداس نه په باندې کېدو دې ته واجد المان شي ویته ویلا چې دې سره یې بشته یا غسل په باندې وشتي و دا یې بو که غسل پر نه کافي کېږي ته بینو ته جایز ده دا خو نشي یې بدی ومن لم یجد ما کیم سره چې یې بد نه میدلې کافي یې بو دې او د سره پر یا غسل پر ګور او داس یو یو ور فرض ده درې درې ورنه فرض و او داسې برته د مخ نه و د لوس نه و د پښې نه و د سار مسې نه اخلی مینځل مسوکي نه و الپېزې مینځل یا د مسه د رکبې شوله یا درې دروې مینځل دا خو سنت دي د مرې به چې وي چې تو یو ورې مخ په مینځل شي په استیعاب لوس په مینځل شي شای لوس کړین لوس پښې په مینځل شي پښې بس دا کافي به دي که نه دې پر طبي نه ده جایز یو ډېر وخت تر غالبا طالب و چتا واجی ته راغلو مبارکۍ ته پر ملګری وي بیا نو تبلیغ شو بیا ګلا وکړل چې کله اج نه راغلو ګلا وکړ چې مولوی صاحب د توسه مليونه باندې چې نه مې ډېره ګلا دو سره ګلا دو اجي صاحب وی چې تبلیغونه چات ا و ل چې په جوش لګیا وي تبلیغ نه تا کول طریقې و شاله د حج طریقې شاله مې سودا پتنه کې چې حج په درې قسمه د افراد دا او تمتو دا او قران دا پنکای دا کنه غریبون کړ د پرختاوی یې نه شچې پر محای د وکړه دي کا طریقې و شاله حج نه رسول پیرای په حج باندې مليون کړی کنه تو څه ورته مې ځان دی وشل چې حج داسې شي وداسې شي وداسې شي بیا په مجلس لګیا و لګیا و دا کیسه کړل چې شبدا ما سره به تبلیغونه به نه درو شي هغه مدینه خو بیا وګرځوا کنه امیر سره خو د سیران دی میر ول خلم بول دی کنه د اثرات سره کنه یبه ځای کوي یبه مشته په تر ډیر دی کافی دی په پیسې دی نه ځای کوي او دا حج به د شي خو بیا مدینه د نه شي هغه مدینه بیا وګرځوا ا چې دې مله به کافي کړي که چې یو ور مخ په مې درشي یو لوس مې مل شي کنه بس به دا کافي دی اوس او اوس پره چا چې نمې درې کافي یې به وهو مسافر او حال دا و چې دای مسافر و یا سفر په مقدار باندې کنه په سفر شدا حال دا و چې دای مسافر و دا کې اعتراض پرنده واقعي دا واقعیا دا سوي چې په سفر شي باندې مې دکېږي یو ولې چې مقیم ده په حضر شي دا کنه عادي کې به سه بس رنګ یې دا کله څنګه ابو ده بیا او مسافر نه حال دا و چې دای مسافر و او خارج المصر مرفوع ولا دا مرفوع ولا شي اته په مسافر مو ده خبر بعد الخبر بشي وهو مسافر او خارج المصر یا دې شار نه بهر ده کله بهر ده مسافر نه ده اکله بهر ده یو میلیون وریا ده یبو یو میلیون وریا شله دته خو مسافر نشي وته ولا وشه ته لور ده ځنګر ته لور ده ځنګل ته لور ده او خارج المصر منصوب بیا ویل شي به په دغه غونډه جمله راځي چې وو مسافر اجمله حال یادو دا حال ده اته په حاله مفرده په حاله جمله بیا باندې لکه ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلم ما تقولون ولا جنوبا فانتم سكارى تبقى مفرده يا منصوب ده بنا بظرفيتنا هغه کله و وړي کله د شار نه کټ کای دا اې د تمبيون دي کله هم دا تمبيون دي خېمه لګولې دي کنه په خېمه شي یبشتا خدای یو مل اې نه وریال شو ده وبين هو بين مصر ميل ادو د یک شار د ابودی و د کله کلی یا د یبپ مش یو مل فاصله وا او اکثر یا په مل ډیره وا یتیمم تیبین به وای بیا د تیبین والا شي دا معقول ندي شرحي تحديدات چې سلويرا کتل مې مشبي سلويرا کتل مې دا دا معقول نه ده عقل نه نرسي کلا کلا تحديدات شرحي معقول نه وي نه چا به ویلو چې یو مل چوریا وي دې پر وراوي چې دوا مل راوي وي ا به نشي پر کس کولای دې پر بنوي ته مل راو دې پر راو لکه چې نه یو مل یا دوا مل یا ډیر مل ده کنه دې پر راو ده سول دا پیدا کیږي کنه نو دا دې خبره کو چې ول میل هو المختار فی المقدار میل چې غره دا په مقدار شی په انداز کې یو میل نه وریوي دا غره ده ول میل هو المختار دا مختار دا غره دا فی المقدار په وریا پوری شی په انداز شی کول ډیر دی یو کول داغه د امام ابي سوف صاحب فرمایي ملکی سندو چې د مره یبه دنه وریاوي چې ته هغه یبه ته ورسه او یبه نه سه د قافله د ملګری د بیتونه پټ وی دا به دنه لوړ وی ته په نظر نه لګیږي کنه په سفر راونی ملګری سره دی او یبه وریا دی فتی یبه ته چې ورسه دا کنه قافله به تو نظر نه غیبه وي د مره لره به وروړي چې د مره یبه وریاوي بیا ته پر تبین جې تبین وایې به ته ما ورځي ما او که یې به ته چې وتلا شي یې به ته ور شي کنه بیا چې لیار ته ورشي کپلا به ته په نظر درسي کپلا کنه مینه په شر رسېږي بیا تبین ته جز ا دې سره انداز شته چې دا به سمر انداز وریا کولا ده کنه چې تونه به د کپلا په نظر ور کېږي چې دا چې دا چې لیارا به کنه چې لاند به یې بدی یې به لاندې دی کنه او لیار دا سره انداز باندې د غره وکنه لوړې دوه کنه چې په غریب ده غونډي به لیار کاپیلا د نوستي وي کنه ته ته په نظر نه درسي یې به که دوه ملا وریا وي کنه او را وڅ ځکه دوه ا کاپیلا ته نظر نه پټيږي د تلیدل شي او یې به دوه ملا د نوریا دي بس هغه انداز هغه ده چې ته د کاپیلا د نه پټيږي ما کنه ما ورته چې کاپیلا د تلیدل شي کنه یې به ته ورته تبین مې وایي سک اذان وخلی چې اذان لویدل شي او سر پیج دغه میل انداز ده خو میل انداز وته ده چې به سر طرف ته پوتی وي یا شي طرف ته وي یا کین طرف ته وي ځکه چې دا دوه میله فاصله جوړېږي سر طرف ته چې یو میل د لوریا دي په شوې سه به بیا نه بیا بیرته به دا دوه میله مدار شو یا شي طرف ته کین طرف ته او که مخ طرف ته به دوه میله پچار دو ځکه چې دې سړي ته تکلیف رسوي په نوتلې سره ښار ته چې یې بې ته دی درېمي او د سوې پره او یو مل ولای کنه دې پر خرج د تکلیف ته یا تنګیدو لأنه يلحظ خرج بدخول مصر دې سړي ته کنه خرج رسي تنګیوي تر شي په دخول سره مصر ته مراد مراد دې مصر دی یې بې زوی ده يوم الكفاس لابي ولكن يبدأ پر ودسه پر دمي دا حريدا وتنجيدو او ته بین راو دې دغه د خارج دی پرا کنه قرآن پاک شفای پاک غرض دا د وشدا چې دې پر مې تیبه وکړ چې تاسو کا تکلیف لري شي تاسو تکلیف نو ورسې کنه هر چې نشته په دې پر تیبه راو شو دا او دا خارج ده والماء معدوم حقيقه او يبقى كان معدوم دي حقيقه يبقى حقيقه نشته دغه لسی کنه اریو مقدر سوال نه جواب ده چې تو څه وکنه دغه میل انداز وشو یو میل د لوریاوی کور پاک شو کنه د اسه کنه قید او اسه کنه حد نه لګولا فلم تجرمان غلا ده فلم تجرما چې تو سی بنی میمیسا دا مطلق ذکر هو چې بنی میمیسا دغه تهدید چې ایبو یو می چې تونه وریاوی یو می چې تونه غریبی کنه دا خو د قرآن پاک نه مانی بیړي دا می چې تونه کنه مانی کړو اې دا پر دای بی کنه والماء معدوم حقیقتا یبو کنه معدوم دی حقیقتا دا خو نه مراد چې بالکل یبو چې داری کتبین نه به تو تبین راو ده اکر په دروزه پر کوي اخو یبو په کیر شي ته کې په دروزه پر یبو نیوینه څه په دنوي کې چې دا تبین د سړی تر و ده کنه فلم ته جماعت چې تاسو بری مې تاسو بین وایسته هر څه کو چې څه اهل لسان دی په دې پیږي کچې دنه سکنه خاص وریا کوله مراد ده وین كنت ملا سفرین او جاهد من آیت ولم تجد با غتو سی بن نمی دله سوی وکنه خاص انداز مراد ده چې کنه په داسې فاصله باندې وشته چې تاسو نه کنه یې بنشته او تاسو چې به وسیته به ته تکلیف رسېږي کنه مشقت ته رسېږي بیا ته ستبین وایسته مطلق دی یې به کنه اعدام خو نه کنه مجوز چې با سیبت چې پسر کې ته ترشی به ته تبین جایز ده څه کړه خو نه وی نه دا دې کار چې یو مل فاصله وي یې به حقیقت نشته او چې یې به ته په سورشي پاشه خارج ده کنه تکلیف نه یو مل انداز میو چې خارج چې په دې نه کام یا خارج نه هغه تکلیف نه کنه په اطلاق ورتلک شه بیا دغه میش کنه یو می انداز وخستو چې دا صاحب تبین دی وایي والمعتبر المسافه معتبر ده مسافت ده ده مزال چې یو میل فاصله وي دون خوف الفوت نه ده معتبر په جواز ته بل شي ډور د پته کدر د موضوع ډور د قضا د موضوع دا نه معتبر یو بل ځای دی خو وخت تنګ ده که نه سبو نه وخت چک شوی چې او د ستا درې مې که نه ورمسته که به در باندې وکړي په او د ساعت ټیم لګېږي بل شي ځای په فصلا دو که نه اې ته چې ورسې او داس وکړې که نه به مې سترګه روښېږي مې به نه کزو شي دغه ته بین نه تر وکوي چې یو مل فاصله وی نه د مسافت نه وی کنه وریا کوله نه وی فاصله نه وي بل ډېر دي او تون المیس کا ذکر دی خدا به تو در میس په سټ کړه دا میس تون وخت کړه دا کنه بل ان تفریط یاتی من قبل کوتای نقصان ارضی می طرف میس کوي کنه اسری طرف نه نقصان رغلا دا کنه یې به ورې کولی نقصان دا چې یې به کنه ته د سل میز دنه کزو کړلو او وریا وې نه دا غا نقصان ته تخپل در شو دا میز د کزو شي تبین ته اندر وکوي او دا بل چې یبه یو مل وریا دی کنه یبه نشتا ټیم خوشتا خو یبه نشتا کنه دا دې کته نقصان نه دی یبه خپل وریا دی کنه قدرت یې کنه دا مسله در جوړه کړه چې یبه نشتا بس کنه ته تبین جایز ده تبین وایا میل په خپل عربي لفظ ده میل پښتې په اردو سره دغه ټکه سملې دا دا ټکه عربي ده منتها د بصر ته ویل شي چې سمره د سترګې نظر لګېږي که نه د انداسه میل ته ویل شي منتها د بصر خپله منا خو یې دا ده خو دا نه مراده منتها د بصر دا په ډېرې که نه شلې میلې به داسې نظر لګېږي که نه چې فضا وي که نه صحرا وي په ډېر لرې باندې نظر خو لګېږي مراد د میل نه ا د فرسخ دریمه حسابو د عربي تحدیدات دغه دي د کاج دغه دا چې برید سلویر میلا کېږي یو برید سلویر میلا کېږي برید هغه د ډاکولا ډکونه ته ورشي ډکونه مخه به دا ډاک په اوس په باندې وړل شو دا ګاډي ماډي نه وي یګه به خپل ځای نه وي کنه دا دې کړه خجرې څنګه خجرې نه سدګي دا انګريزي په واسطه سرګي څنګه به ډاک وو سرګي نه به کړه درونډر سي په خپل پسلا باندې به اړي کې به ډاک وو کنه به به باندې راځي ته یو رکړه سویر به وو اوس په سراوا د مصبت لکې به پرې وای یګه اوس په تبرید وي ته ولې چې لکې پرې وي کنه هغه د ډاک پر به ته یو به پلوس وو ابل ټکی کې خپل ټیم به وکړه په ټیم به دی وکړه په ترا پر وو کنه اګه سره به پلوټ شوی کدای به ته یو کنه گاډه به شټ کړو ابه ولوري ولا به بیا کنه اوس پر تر په ولا رب لو کنه حجری ته بیا کنه ګرور صاحب بلې ته تیر ته ویلو ا دې کې د حجری نه پر کار دی چې ګی راسي چې کیما فاصله دو هغه ډکی به چې بدلو اته به بریز ته ویل شي سلویر میلا دغه ته بریز ته ویل شي یو بری سلوی میلا کړي او درې میلا یو فرسخ کړي یو فرسخ درې میلا کړي نه میلا کا فرسخ ادرې مې ته ویل شي او د بری سلوی مې ته ویل شي او غزه بو نه کنه سلویر زرا غازه دا کنه یو میل سلویر زرا غازه هغه شرعي میل کنه لږ زیات ده په د انګریزي میل نه انګریزي میل ورته فرلانګه کې چې دا وې نه فرلانګه ده لږ چې دغه میل ستر ده چې د میسر په لګیایي کنه په انګریزي میل نه نه فرلانګه والميل هو المختار في المقدار ميل غرا ده په مقدار شه يو ميل چې وریایي بس لانه يلف الخرج بدخول مصر د سړي ته کنه خرج و تقریب بیا رسېږي په دخول سه مصر ته او داس په کو یا په ولم به اشتد د مرض هو مرض به سخت شي یا تیم او مدا به تیبین وایي دا حکمن عادم الماده نه دویم کنه مجوز ده کنه مرض او مطلق مرض نه هغه مرض کا چې به سره منافی وي به چې تکلیف ور کوي ځنه خو داسې مرض نه دي چې پرې برېږي دي ډاکټر کچلوم به کنه لوم به یې بدر من تراوه نه چې به zarar ور کوي فخافه به ډېرېږي ان استعمال چې کچېرې به کړم استعمال کو به اشتد دا zarar zarar مرض مرض به سخت شي یته مو به دا به تبین وایي لما تلونه هغه یاد ته وجنا چې مشت تلاوات کړو فرشتي حواله سیده دو تلاوات اتیات خو دې ته چې فلم تجدو مال پاش خو دې مرض مرض کندر ولا البته چې وې تصار نشه وان كنتم رضا او على سفرين فلم ته جمع کنه وته به د حوالات ته شي چې کوم د تلاوت کړه دا کنه پاک خو د مرض کوم نرغلا یو آیات ته آیات مرض نرغلا ده مریضو نه پراته بین جایز ده بل دا چې ول ان ذرا فی زیات المرض فوق ذرا فی زیات ثمر الماء عقلی وجہ په شوی عقل تقاضا ده چې تی بینه بیمور تاره وشي ځکه چې zarar په زیتولی د مرض شه دا زیوت ته غدرانه په زیتولی د پیسې دی به شه یو سای دا یو بوخ نشته سره خو پیسې سره سره او په پیسې باندې یو ملويږي خو هغه یو کنه ګرو نه دي چې کی مې دې یو به نفته کنه پانه زیو ته ګرو نه ورکوي کنه غم نه فخش مثلا راونه دو په ګرو کې ماتې درکوي کنه ته سره پیسې آشتا شریعت چې ته ته تبین جایز ده کنه ځکه چې ته ته زرا ده ته نه پیسې زیو ته بندرې می کنه بنرخه پیسې نه وخلی ته ته زرا ده تبین ویا الا که دسا پیسې شتا دا پیسې چې ولا کوي کنه په دې باندې نمرې پیسې به سره ډېرې دي نمرې کنه پیسې به بیا می کنه خو شاید چې نه دا ضرر ده پیسې ولا به چې پیسې ضرر دی وجه ته بینې راو کو به سرات ضرر تا چې سرات ته ضرر شي کنه یې به استعمال دی وجه نه اخد په طریقه لا باندې جایش ځکه چې پیسې خو وکایا دي نفس ته پرا پیسې خو نه پر دې پر کپڑا وکایا وا په دې سفر کې په دوه سره تبینه تر ودا په میو شته چې سختې دي مرض یې په خزدل سره یې باندې سره منافي یې به زرا نه ور کوي خو چې حرکات کو خزېږي کنه سره به مرض یوتیږي لکه د هزده ولا د الټي و د دسته ولا چې کارون پر پی به گزاراوي خو چې و خزېږي برسي الټیا په دسینا ورتي کنه او زه شو خامخ حرکات ته چې دلټي ټي دل دي کنه یو بچه مستعملوي بیا نقصان کو اکره زخمی نه لټیږي تبین دا وایي دا چې دا د څه په ځای باندې کنه د نوی لوسې په مخې باندې کوي یو دې کوي هغه ماسه دا وایي یاد نه وګا اته په تبین دا کنه پاتې دا کنه نمیزه خو چې مخینه باندې دی په لخ په لوسې باندې دی یا دا څه کله بیمورای دا کنه چې هغه بیمورای سره یو ټیک نه دی ته چې کنه یو ماسه ملوا یو بندر لګوي به دې پر تبین جایز ده په خافه بیا ډېر درو اې دې ډول سم مراد ده و دې چا ډول مراد ده کنه اې دې خوف نه وهم نه مراد چې اسه وهم سراوي اې دې سره وایا ده چې کنه دا چې مستعمل کې یو کنه که خراب شو دا دې کار ډېر خلک اې مست اې مت له علمي دی وجه نه کنه او د سه و دې مزه اهتمام نکوه دا کنه وهم نه مراد چې کنه تاسو را وهم دا چې دای بچ مستعمل کو به به کنه مو دې پر راځي بچ ټیک نه وي ته بین وخت بین وای په خپل مخه نه د خوف نه مراد دا حلبت ځوان غالب ګمون یا دې یقین دا یا غالب ګمون دا افیک اکثره مسئله په غلبت ځوان مراد یقینا نه ته شرط او وهم نه متبر غالب ګمون چې دا غالب ګمون دی کنه چې دا یې به مو دې پر نقصان منې دی به ته تبین جزا اسه وهم اسه خطر اسه وسوس اته بین نه راو کوي و دا غالب په مل سره پیدا شو دا ته دا څه ویلې وی چې به مې خرابوي کنه ته په دماغه به خبره سره دو غالب مونږ چې به مې خرابوي چې دا څه مونږ وکړه دا یا اتو تجربه وا دا مرض خپل کړه تر شو ول در باندې چې به دې سملولې به به کنه مرض به دې زیات دو مرض به دې سخت دو ا تجربه نه کړه دا غالب مون پیدا شو دا ا ت و يا د نر حلقه تجربه دو په تو باندې نر ولې کړو خنر حلقه تجربه دو کچې دا سی بو سره نه پیدا پرېږه یا تجربه نه غالب کوم پر ده او یا د امرې نه سکنه علامه نقش ده مری مکړی وا چې بمر ولا غولې به خراب شو انا د کنه غالب کوم جوړ شو او یا طبيب حاذق ته ویل طبيب حاذق مسلمون ماهر ډاکټر هغه ډاکټر نه چې کمپیوټر وي ماهر ډاکټر ده چې که نه دې کې بیمارۍ و دې علاج یې که نه ماهر ده او مسلمون وي که نه هغه ته وي که چې اوداس پې نه کې لوم به بنا یې به ته به نه ورلګېږي دا و ته تبین وایه که نه تبین ته جایز ده که نه که تو نه ډېرې شوې نه که نه خدای ته وي چې یې به نه استعمالوي یې به نه پرېس کې به تبین ته جایز ده طبیب حاذق مسلمون خو دا به ته شرط ده چې هغه طبیب د متدین وي دینداره وي عادل وي یو کو دا چې مستر الحال وي چې پاسیک نه وي ول پته نه ته لګي چې شدا که هندرای د کښ وو دا پته لګل چې فاسیک تا پلا بل مذاب او دسا دا یې غمر کو شبیه خبره به نه منه تر به حاضر مستر الحال و یو کو دا چې نه هغه کنه عادل بي وي د لمانځه د رژې دی به پابند وي دا هیڅ مشکله ده اکثر طبیبون داس نه دي هدا کې ډېر هم نه خوري د لمانځه د سې د رژې کنه پښتنه ور پچار دی ډاکټر نه پښتنه پچار دو کنه کنه کای ډاکټر منې کړې کنه بیا چې تبین مې کنه او داس په نه کې یا به مې په شرا کې کنه مرض د سختې وي خو نه او مرض یې به وژدې شي چې پرې مونږ سي یې به نه در لګوي بیا په یوه جما شي رخ شي او چې به در لګېږي به نه رګېږي که مو د غیر خراب شوه ده یې رژې نه پرده یې شي په ځاو شوه او ډاکټر وی چې دوه ورځې په شوه تر چې به ما در لګوه کنه ومنه یې به خامخ ورتیا غیر مې نه رګېږي یې سي ادب کو د شي باغ وسره و دا کلا په بندیر باندې کوي چې یبه کنه یبه بل ولا غیر یبه غیر سوته نه کلا کلا کنه هغه په ویډیو باندې شي امر نه په ویډیو شي سختې جو خنا خو په ویډیو نه راکېږي کنه دا کنه مجوز ده چې یبه نه در لګوي په جما شي بیر شي چې یبه در لګوي کنه به برګي خو مراد در سختې دي کنه خو به جما دوی جمع په ولا کې درې جمع په ولا کې کنه تبین بیا ته جیز ده استداد کې امتداد وي واعتبر الشافعي خوف تلف ا د سنگرش کې په دې نه چیرته مشه امام شافعي صاحب د تبني جواز یې پورا د تبعی و د حلقات دور معتبر کړه ده خالي د مرض سختوله نه د مرض یتوله نه خوف طرفه د حلقات له خطر د معتبر کړه چې کله ونه مره وته دې بند یزدا یا د اندام ځای کې سترګې به درځي شي پرشن کړه ده کنه به سترګې درځي شي کنه او که وجدې جي کنه فابن ته بیندا جهز نه بلی وهو مردود بظاهر نص اذا ما مردود په ظاهر نص سره کنه وان كنتم مرضى کتوز بي مريشتا مرضى مريض مو دو مطلق ذکر شو دا دانش کنه چې اپ بي مريچ وینا مري اې دې پر ته بینجه ده کنه مطلق ذکر شو دا په چار خدا سوا چې ما مريچ زکام یو هغه مریض ده زکام مریض ته بینو ته جهز وکنه خو چون کې میر دې تا کسي چې دا د اخر دفعه خرج دې پر ده سوړه مې مړ کو هر خره مې تا تندرست تا تا ونا د زون ده کنه حوصله دې جمع ده کنه سخت سوړه ده او یو بل سړی دی کنه دا چې مړ به د کو سوړه به د مړ کو او یو مر زو او یو مر زو یا به مور به کو مړ هم نه کو خو به مور به چې په داسې لري به ولم کنه ځکه چې په جلبات کې په ټول صراط یې بل کې لوم به سر باتون دی ټول وجود به تون به کنه ټول وجود دې سړ شي اذن به موري خطر از یو ته وي او د مرض د زیتون له ډریری په کیر څه ده پرې تی خیر ده که نه اې دې پر تبین جایز ده که نه خو یا سړو ولا کې ساجه دوه د کیر ولا کې سان دوه کوم چې په کیر سړو نه ډریری دا د بهر کې سره وهذا اذا كان خارج المصر چې کوم نقلی بهر وي لما بينا وجه بيان کړل چې پاشه کنه خارج ده پاشه ضرر ده ولو كان في المصر فكذلك كان بخليفه رمله او کچره په کلی شو په شار شو به د هرنګ د امام مخې پاسه بنه او یې کچ په کلی شي د بخیر ده خو یې به سړې دی کنه او د مر نه یا د مړی نه ډېری تی بنو ته یې ده ځکه چې واین كنت مرضا ان دا مطلب چې په حال مریض دا معنی شته چې یې بیره ته مرض جوړیږي دا مرض د سختې دی چې یا به بل مرض ډېر لاک شي خلاف الله ما خلاف ثبت یې یې چې نه نه فکر شي کنه فکر شي مې دا ډور نه متبروي هما يقولان صاحبين فرمائي ان تحقق هذه الحالة نادر في المصر تحقق دي حالات دا نادر دا پشار شي دا نادر دا پشار شي دي حالات تحقق پکلی شي دا نادر دا ډېر کام به پښړي فلا يعتبر دا نه معتبر کله دا پکلی شي ګار به به پوي دوکيږي کنه ګار به به وړه کنه يبت ګار مې کاته ودی کا کنه اچانه وګړه خدا مسله مو تر پیښه ده یا سره سره سره راو طالبي طالبي زور و پاک ور باندې چې دا مداخله و دې خدر خله جګړه و یو څه تر شو نږدې یو مخه تر شو و و مې دغه د ماسې چند دی د منی چند دی ولې به دا جوړ ډیر نه وخت دی سره به وسخ سره به جوړ شو ډیر نه وخت کار لوي نه وي دغه ته پویخلې ته درخلې ته مې تشکیل شو دولې طالب سره ورو یو منځخه ته به زو سره شپې کلی ولې ته ویل چې کله سمل ویل چې سبو زوړي روزي سما کلی پاشه بدې دي مشه بدې دي چې له شي به کله کله سره دزویا کنه کلی ول وخت روزي د خدای شان دا په شپې باندې غسل ووشتل سره وخت چې شوې غډېرې ملګری ما چې کو چې غسل باندې وشتي و چې کښنا کلیول به روزي چا دا بوي شنو وخته هیڅ نه روزي په غا چې نشي په اجرا څنګه جماعت و نو وخت یو سره چې شو دا ما چې زکس کې واو سره کنه یې به پر وخته و غریب هغه طالب مختوي چې دا یې برو کامل ملګری باندې غوسه ورتي کنه اصلي کې ته بیا نو هغه یې به مت وخته او بہت سخت بہت وردو مت هغه چې کېرو کې مو چې په دغه مو سنجان شي سړیا کنه په دې نه شل ته دلته کنه دا غا سره ولي په پیشه بوت شه محمد خیر تر پیرو شي وخت نه زکام ورونه نزله می جوړه شله زکام دا سوچ نه بالکل نیم سری جوړه شله د نیم سار می به پړې دلو کنه هغه سترګه باندې اټې کو شو سیکول آباد دا سترګه می اټې کو شو دا سترګه می سره پدو ایسا هغه موسم چې روشي می په دار شي کنه بیا په شور ته ولاته کنه سترګه می خراب شوې ده دا مسله چې ترشي به زوین کې چې امام صاحب مزه کړه مزه بوله کیسه داسې پیرا خو نه ورنه دو هغه صاحبې نه ولا صاحب چې نه تاو کال حت نادر فلم سره په شار څه دانه من حالت نه دیر ده چې به تو دې بنې مې شار دا بودی دو کنه خلا دا کنه چې به چا نه وخلی فلا یو عذاب ورو نه کچا ته پښلا یونیم ته پښلا چې کنه قواعد چې جوړیږي اده کنه هم به خلک د پر یونیم د پر قاعده او قانون جوړیږي کنه ان متبار ول هو امام سوي چې ان له حجزا ثابت حقیقتا فرقه دا مې ثابت کړل چې یو سایده کنه خبر ور پېښه دو کنه شار د خو سړی بت تودې بنشتا سړی ته مجبور ده حجز ثابت حقیقتا ثابت ده د سړی کنه سړی به ته مجبور ده ا د م ت ل ک پښتنه کوي چې تبیر ته راوړل کنه او نو ته برسه کنه فلا بد من اعتباره د چارانه سره اعتبار دی وجود نه کنه دا اجازه دی ته تبین دا وایي کنه په ته باندې میزو کو چې کله په ګرمه به کړی راشي بیا وتا ګرمه به استعمال کو سې کوي چې دا اختلاف د امام صاحب او د صاحبین ولا اختلاف دی کنه برهان اختلاف نه د اختلاف دی کنه زمان ده د زمونه د اختلاف ته وجه نه دا مسله مختلفه شیدو د صاحبین په وخت داسې کیسه وه د یې نه معتبره وي چې په شار شي بشتا په شار شي کنه خیمه مینه دي بزوري نه دي کتو سره پیسې نه وي پیسې اول نه راغوري یارونه په وخت داسې تیر وکنه چې اول لور شکنه اوسه ته لور شاو ګرمې بلې منول ما پیسې اته ورسې نه وړي تو به چار کړی وي چې اوس ته روبه ځکنه تو سره پیسې نشته وتی به چشپړې ته وګره وکنه څه بونا کې راوته وکړه چې پیسې نشته کنه تو هغه چاره نه کړی دو و امام صاحب په واسطه سوچ اول به پیسې به دول درکولې چې پیسې تو سره نوي سره سره تر مجبورې پیسې نشته دا ګرم شته خو پیسې نشته کنه اته ور پر دینه به بسکه هدا سری مثلا وشا چې په دا بسکه کنه یو په خوشتا اخی به مینا دی کنه په پیسې باندې دی کنه پیسې تو سره شته وسته پر دینه نه کا صاحبې نه په واسطه کنه د کیسه وایي دی به ویل چې تر ودا او که امام صاحب په هغه کې ساوي چې پیسې ورته ورته به ته چراو تر ودا کنه د اختلاف ته برهان نه د اختلاف ته کنه هڅه د زمان ده غالبا ملیا شدا سي خدا خبره صحیح نه یو خو امام صاحب دی صاحب نه زمونه دې مر فرق نه و ایستو شو ګردون دی یو زمونه دی مر فرق نه سپټه کنه او بل دا چې صاحبین به دا خبره سړی ته څنګه راو کوي چې پیسې نشته سره ته نه نه وځه کنه و ن و ل م ب ك ن ا ب ي س ي ب ب ي ك ن ا و د ب ب ن ي خ ل ي ب ت و ك ب س ك ي س ا ب س و ت ا ك ن ا د ا خ و ف ر ي ب د د ك ا د و ك ن ا ف د ا ب ي ر ك ا ت م و ت ا ب ي س ي ت ل ي ب ن و ب ر د ي ب س ر ن ج ت و ر ت ك ن ا ا ب س ر ن ج د ا م س ل ا د ك و ت و ر ش ا د ا ا خ ت ل ا ف د د ل ي ل ا و ا خ ت ل ا ف د و ز ا ن د ش م ا م س ي ب ك ن ا د ا س ي ك ا ت د ا ب ش ل ا ش ي د ا ن ا من خلات يو ن د ا د ا ك ن ا خلق ت ر ب ش ي د ا ن ا من ك ن ا ك ن ا د ا ي ف ر ك ف ك ر ي س ت م س ف ا ر ي ا د ك ل ي ن ي ا س ي ك ت ن ب ش ن ي ب ش ك ن ا یه بل نشنا گرمه که گرمه ولی انتظام نشتا کنه چی به گرمه که یا به کنه کمباله ممباله شرکی به پاشه پرد شی کنه مسرا در پیش ولا کنه دا سایی کنه حدیث مرد ورطلا ده کنه نیده پر به تبین جز ده کنه چی دا وجه ثبتی خدا ده وصل کسا دو دا او د سوله کسا پاشه دا سره ودو کنه وی چا او د سوله بس نه دیره دو چا او د سوله دا امری کنه نه او داس بنده وته جزو چې کله سړوړي دی وځو نه ډېری او داس مونږ وکړ کنه بیا به مورې یا مرو کنه به اګ دې پر کنه بیا دا حالت نه متبر اده بیا کنه او داس مونږ کو خدا خبر تینا شتا چې او داس نه شوی نکړای دا سې لکه شتا چې کنه سړی به تر مجبور وکنه او داس په پایې به بنده ونه کې پرې مشه کنه کدا سې پېښ ولا کنه او دا